سورۃ التکاثر مکی سورۃ دې په ترتیب د سوراتونو د قران کې یو سل دې په نزول کې اور سورۃ سورۃ الکوثر نه پاړسم داوا د سورۃ توحید د دنیا رب تفویض او فنا د عالم ذکر شندل ته زهر مشهور ایمان کې لکه حدیث د ترمذی ذکر دی به سلام او صحا ولا زار واجب حتا تراغی زورتم جور سیدی مقابر قبر لتا مقبور نه دی قبر سری ته وای چې ته یو کې او د الله په نوم باندې باقي غل ورسو دی دار الله حیات الانبیاء انداز الاحکام کې ذکر کړي برزخی دی اصل مطالب هم لیکي برزخی دی مړی کوم روایتونو کې شراغلي دا خصوصي قاعده کلیه دا چې مړی نه شبیر احمد اسواری رحم الله فضل الرحیم کی انك لا تسمع الموتى بعض خلق کوئی اسوا من منفی دا سما نه نمنګ وایو قران اسماء او سما دواړه منفی کړی لکه سوره فاطر کې وی ولو سمعوا مستجاب ولو سمعوا لو ممتنعات داخليو قاعده د متاوا او د متاوی شرفیان ذکر کړي متاوا اصل متاوی فرع نو ګوري اسما فرع او سما اصل دی دا اسما اصل دی او سما فرع او په نفي د اصل سره فرع نفي کی معنی او خلاصه رب ترغیب عمل ته ورکړي مخ کې ویل مال غافل دی عمل دې پرې نو دلته ویل چې عمل وکړ کامیاب شي نو اوس ذکر کوي عمل والا سری شاهد زبانا چې دنیا زید دنیا د تاوان نه ده ځکه خالی راغلی او خالی راړي او آخرت د تاوان چې پاک راغلی وي دنیا ته ګناګار راړي شاهد دې الاصل زمانہ ماجیګر ساده دانش قسم می دی شاہ عبدالعزیز نور نحویارم ذکر کئی چه دا پمانه دا دوا اصولو که من ذکر کریو شاهد دا زمانہ چې انسان خامخا په تاوان کې ولی پاک راغلی او ګناهګار دې تاوان دی سورۃ الحمز ترتیب د سورۃ د قران کریم یو سل سلورم او په نزول کې رسول سورۃ القیامه نه دو دیش داوا د سورۃ زهر مخ کې خاص صاحب ذکر کړه رب دلته ذکر کوي بد او صاحب نو ځکه اداره به مسجد دایره مسجد نو ځکه متصل اور بسرا او نه د بدو خلقو خی او موت یو معنا حاضر وی سړی او دې داغه بدوي لمز کوشش